دا تور خزه چې ته وینې نو دا د جنتیان نه ده اتت النبی صلی الله علیه وسلم دا خزا نبی علیہ السلام ترا لانو وی دی خزه اذ الله پیغمبر انی اسرعو زرا غرزولې شي زرا غرزولې کېګما زرا پرېو زما ان ما میرګی راځي او دا میرګی حالت ما په پیښور هسپتال کې په یو کس لیدلی ما دا سنو لیدل ما چغه والے په بد حالت او مې دا سوې په د میرګی دی نو زما باندې هغه حالت د میرګو راځي و انی اتکشف او زه په بداوا کې به پردې کېږم ځکه چې سړی باندې بیوشي حالت راشي بیا په ځان نه پويږي او بیا خزه حالت خزه حالت فدع الله لي ندعا ولد الله نا زما د پاره چې دا مرض الله زما نه لري کی دا هر چا بیماریاں دي تکالیف دي باج الله په دمونو لري کوي باج لپاره دوايا نه ضروري قال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شئت صبرت ولک الجنہ که چېرته ستا خوښه یي او تا صبر وکړو په دې بیماری باندې صبر دې وکړو نو ستا د پاره جنت ته دا بیماری بیلګي پتا راځي او تو غرزولې شي پړمخه او به پر دیکھېږي او په دې حالت دې صبر وکړو نو الله به صدر کوي تعالی جنت بدر کوي وې زه بیمارم بیمارم الله به ټیک الله نه سوال کوا هو یو کار دی نو دې خزي وی انی اتکشفو خو زه بربندېږم بیماری باندې خو بس صبر کوم راضی دی خود بیماری په حالت کې زه په ځان نه پويګم ها بے پردې کېږم خود دې نه سوال لاله وکا فدع الله الله اتکشفا نو دعا وکړه الله نه سوال وکړه الله نه زما د پاجزه بربندېږم نه فدعا لها ندعا اوکلا نبی علیہ السلام دا غی خزر پارا خو بیا هغه باندې الله دا بیماری او بے پردګی نه وراغله څنګه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا غیر لپاره دعا وکړه نو بیا بے پردې شوی نه وا د نیکانو خلقو د دیندارو خلقو نو دعا غستل دا سبب د دنیا او د آخرت د کامیابی ګرځي هم متفقن علیه اتفاق کړي شوی په دې حدیث د بخاری او د مسلم وګوره یو بیماری دا حقیقی نه په انسان باندې راځي ک میرګری ک نور دی نو پاغه سړی صبر کوي الله ول جنت ور کوي وعن ابي عبد الرحمن عبد الله لکدن سوا دا کینسر بیماری دا علاج شتا او چې کله زیات شي ته پوه شي چې کنټرول کیږي نه والله زب صبر کوم یا دا تور جړې چی یو خو جړې یو تور د تور جړې چې ها تور دغه به علاج نه ادمر په اخیری حالاتو کې بیایي او د زړ جړینا د سپین جړینا تور جړې جوړی چې پریزونه کې ها یو دې کې ګرځیدل منري یو دې کې ګرم سيزونه خوراک منره دا ډېر کوشش وکړ دی وعن ابي من وی دا حدیث ما ته دا سه یاد دی گویا کې زه اوس پیغمبر پاک ته ګورم او زما مخ کې دا حدیث بیانې بعض خلک کوئی وی دا معنا او دا واقعا زما د استاد نه دا سه یاد ده لکه ته وی چې دا استاد اوس دی ځای کې زه دا معنا ماته کوي چې دا با نقل کاو د یو پیغمبر د انبیاء علی صلوات و سلام نا صلوات الله و سلام علیه ضربه قومه فادموه فاد ضربه قومه فادموه اوها غلر قوم داغه داسي اوها چې ویني تروان شوي روان کړي ویني قوم داغنا ټوخه پیدا شي سرخوږي پیدا شي لوګه پیدا شي ګرمي پیدا شي سلزي پیدا شي سفر کې لوګه راشي تند راشي هر قسمه تکلیف چا غته رسیږي نو الله پیدا ګناهونه معاف کوي او تکلیف خشه دی کنه تر دې چخپه کې ازغه مات شي نو عمل الله په دې دا تکلیف لري کوي ګناهونه به معاف کوي متفقون علیه وسب معنا کوي مرض ها زته بنیولم کما یو عکو رجلان منکم لکه څنګه چې تبنی سي دو سړی تاسو نه څنګه چې دا تب په دو سړو تاسو سره راځي نو دوړه په ما باندې ځان لراځي ان ته ما تب سختي بعض انسانانو باندې تب سختي ښا او چې تب راشي دا غتب کنټرول کول اکثر زنانه په ځان او په تکلیف نه پويږي په هغه معصوم نه پويږي نو هغه وې زما یخنی کیږي او ته بنیولې نو خې پټ کی دا خبره ده چې کله تب زیات شي په یو انسان باندې نو دیتا جټکه بیماری وای په دا حالت کې د ډیر ګرمول پکار نه دی ولې کډیر د ګرم کو نو جټکه بیماری په د باندې راځي او دین شي خپې او لاسونه اغله پکار دي چې هغه یخ شي سر له یو خول پکار دی خپې لاسونو له یو خول پکار دی ها ځکه لبتو په دې باندې ختميږي خپې او لاسونه یو خول نو تبا په تبا حالت کې با لکه ډېر خوراک هم خني بیا الټي کوي ډېر دوايان هم خني الټي کوي ډېر ستن هم خني په داوا کې الټي کوي اکثر تبا بل حالت ته رسیږي بیا او ډیر تکلیفونو په مخ هغه سره نو ځان له مرګ نه غواړي فاین کان لا بد فاعل فلیقل او که چرته وی چې نوی خلاصې د کوونکی دی او کار فلیقل نو دی وی اللهم احینی کما کانت الحیات خیر لی چې کم می خیری الله هغه رغدا بوي خدا نه چې ما ملکا ما په گاډي وا ما دا او کدا خبره خنه را وعن ابي عبد الله خباب ابن الارت رضي الله تعالى عنه قال وشكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم یو خزان لدا خودکشی را دا موټر سایکل باندې دالکان سواری او روډ د پاس رواني کله ټیرو چټ کی کله لاسونه پریری ها دا خودکشي ده اور یو دا چې و الیکشن مخه کېدو او د حالت کې روانو بس موټر سایکل په من پرې و دې روډ ته پاسا او د پاسه په ټریلر رااله او زره زره ټانګ پنګ ها ها تاړي درو دلته نه رسیدل څنګه په هوا ګټ کړی دی ها دې دې کې د هسپتال نه مخې دا غځې کې تال تاسو کولا دی دا دنګ پنګ جوړه پیدا غلې په ځای باندې نو خدا سم لال خو مور خپل لغم ټول ټول مرز پاره پوه شو نو دا خپل ځوانان خپل الکان الکان نه مني خبر حتر کو بس سکو سکوټر ته خرڅ کړي چې تکله پويږي چې دا حالت کوي او مسلې ماده پیدا کوي نو بیا سکوټر کور کې ولا مساته وروړه بس نو دا خودکشی ده شکونا قال خپل مقصد په حل کوا روان یا غم په کوا خادي په کوا دینه بغیر ضروری زونه دي نه بغیر کارم نه کیږي خو په سي طریقه باندې قال شکونا هغه بیا پوښو بیا ته وخت دی لالوس خاورو کې زړه زړه پروت یوس قال شکونا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ها خباب وی شکونا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ها شکایت کومنګا فریاد کومنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وهو متوسد بردة له في ظل الكعبه او دا نبی علیہ السلام چې د تکیا لګون کېو نه او بن کړي غلرا د مصیبتونو تکلیفونو هغه د خپل دین نه نه وړولې والله قسم په الله اے اوس کدا سه حال الله انشاء الله دې مو بچ کی معمولی گزار سو چاله ور کې وځ په دین کې نه ما د اسلام د سمبالوا اسلام اسلام کې نه خوش او غیبا تر دغله پورې له خوند کو کنسته شو بیا پای کې او درول شو او د اوس په منګز برولا ها حتا تر دې چې زی سور د سنا خار نه تر حضرموت پورې نه به یریږي دي چا نه به د الله نه او هغه شرم په خپل ګړو باندې او په خپل ګړو د شرم نه به سوا د بل چا نه نه یریږي ولکنکم تستعجلون لیکن تاسو خامخا تلوار کوي نو تلوار مکوي غلبه به عمومي رواه البخاري وو وې مونږ دی جماعت کړي رو قرباني کړي دي زما په ډیر مال نستا سمال لګي تا په ګټلې دي مړه تاسو قرباني کړي دا تا کوم دې کې درس کړي تا کوم دې کې یو پروګرام اجتماع غونډه کړي دا خلکو خلک جمع کړي دي او تاله پیسې جمع کړي دي تتلې شل منټه نیمه ګنټه خبرې او دغه پیسې دي اخیستې دي تاسو تکلیف نه کړی تکلیف واغه چې خلکو وال خولې زموږ شیخ القرآن غوندې تکالیف جیلونه برداشت کړی دي سزاګانی ور کړی دي زره زره شوی دي ها بچي وجري شوی دي وا وا زموږ خو یو بچی سوکا خو دی خو کې نو بیا ویره بچی داسې او بچی داسې ټول خلکو ته بیا فریادونه کو نه او د شیخ القرآن په دې باندې بچی تری دي قرباني شوی دي سوره قربانیان هغه په دین باندې علما ور کړی وروړه